تحقیقات دا په نظر او په سوچ او فکر کې دي تنقیحات ستوي نظر سوچ فکر په هر طرف باندې تخریجات به دې ته وي چې په یو شي وتکه خدای شي چل په دغه شي کې اول خو اسنادرو کې دا دی دا دی دا دی نو دې ته تنقیحات وایي تخریج یاد شي که کښینې په ډاګه کې نو به په یو شی باندې ګوته کې چل پرې کې به حکم ته ګوري هغه شی ته ګوري نو په دې پوه شي چې لکه جا خط قشی کې کو کمال دې نه پدا کې دې کو نقصان دې نو پدا کې بیا مصنف دې په عباراتو کې د دنه څه قدري اضافه شوې ده دغه اضافه ته ضرورت نشته خدا کړی ده اوس دا تنقیح دا تخریج دا تحقیق کړي د دې تعلق چې دا علاج دا علاج علاج فرش انزالي او کنايي خو جاخه ټوله علاج فی الفرج کې ده حد زنا چې قائم کیږي په علاج فی الفرج باندې صوم چې فاسدیږي کفاره په لازمیږي په علاج فی الفرج باندې انزالي او کنوي حج چې فاسدیږي واجب دی راګرځي په علاج کې خرج باندې او کچري علاج کې خرج نه وي اسنو څه چلوي نو هغه باندې حد نه لازمي او داخله په دې امور کې انزال نه نشته کو داخله په دې امور کې دا نو چاله دا علاج فی الفجر تاسو پوه شوئ دې ته څه وایي تنقیحات، تخریجات، بل نوم یې څه دی؟ تحقیقات. فإنا رأينهم لا يختلفون چې جماع په فرض کې فرج کې لا انزال معه حدث کو انزال سیمنا ملاک ورته وایي منات ورته وایي دا اوس دا ځنې خبرې شو به تبا کوي ځکه دلته په مادون الفرج کې خو مسله نشته ده دلته خو مسله ده علاج په فرض ده ولو كان جامع في مادون الفرج وجب عليه في الحج دم فقط فصار حج نبي اوس هغه دی منا د حد لپاره دغه علاج دی ویل مې زر کې ځان نه مشوي کدا فعل علا وجه می علا وجه شبهت نوکو اشتباه کرا دا فعل دا کړی چې دا ما زوجه ده جماع نه ده لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر ولكن يعذر ځکه جماع نه ده شي تاجر مغه ده چې شوبه نه وی کوي د شوبې سره اختلاف کړو خیر د اجتهاد ما زوجه ده ته تاجر نشته وکان اذا تزوج المرأة یو سړی چی زنانه په نکاح واخلی فجامع جماعا فی الفرج جماع ته په فرج کې داخل وته موده وسوي سې اضافه ده شوی ده ثم طلقها به طلاق کان علیه مر انزل لم ينزل انزال لپاره اخره نشته ولو جامع فی ما دون الفرج لم یجی فی ذلک علی شیء به په کې نشته د خو خیر هغه کې علاج نه وي وکان علی فی طلاق نصف المهر دغه اختلاط چې کې علاج فی الفرج نه وي څنګه دې نو دغه اختلاط فی الفرج نه وي دا مطلب به نه متصوره وه يو فی هغه وه ما يو فی دا دا چه وه اوس دا اوس په قانون دی دا وجدا فوجدا قانون د څه دی چې علاج شي اگر چې انزال نوي فوجدا حکم په ځای جماع مرتب ده وروره حج فاسدیدل د روژې فاسدیدل او په هغه کې کفاره لازمیدل دا رقم غسلم په دا علاج اگر چې انسان نه کوم چې حکم د انسان دغه دغه علاج بل انسان هم دی وحجه خافي ذلك واحد او په انسان کې دا نشته چې دا وجه ده په وجه ده باوسا بسا اوقات انسان کې په ځا وجه راشي خدا سزا په وجه ده منای تعبیر ووري علاج ته حکم دی چې دا وجه ده وجه ده بسا اوقات کوم چل به وشي بالفرض تقدیر یو سړي دغه عمل وکړو علاج وکړو انزال نه ده شوی نو قانون ته موجود څه چې دا وجده فجده ودی وي په کوړو باندې اوسو شو وشو پته وایي چې منات څه شو علاج منات څه نشو انزال نشو دا خبرې نه پیژنې تاسو ځان منات نه پیژنې مدار نه پیژنې اذا وجدا فوجا پیژنې اذا وجدا او وجدا شتا نشتا تعبیرات یې تعبیرات یې شلو به د خیر سبق ثاني تعبیرات یې نشي الامان امن امان دا ماهر نه چې هغه ما ته دکی تړي او هغه رغونه پرځي نه پیژني شته د کوم سمات ثم اقام اقام علیه بیا چې په ده باندې دا مهر لازم شي او بیا انذار شي لم یجب علیه فی ذلک شیء بعد ما وجب بالتقاء ختنین د دې څه حیثیت نشته وکانا ما يحكم به فی عید الشیء على من جامع فانزله ما يحكم به على رضا جامع ولم ينزل قال ان نساء الانصار د زنانو نسو زنانو د انصار یقین مفتین جوړی شوی فتوی ورکی چې سړی دا جامع انزاری نشوی په زنانا باندې غسل دی په خزه غسل نشته په ولا غسل علیه په سړی غسل نشته دې ته ویل کیږي مسله د وضو مما مست النار تعبیر مې څنګه وکړو کوم مسله ته ویل کیږي الوضو مما مست النار یو طبقه پرې قائل ده چې وضو مما مست النار لازميږي بعض اهل ظواهر دي هغه له حمل بیر کې د ځنې کسان راي د احمد بن حنبل وادي واغه په دیو جنا چې مم ماما ستنار دی بلکې دیو جنا چې هغه من حمل بیر دی او په خخره کې مخره او دا تفقیق نه باندې وضو مم ماما د من حمل بیر دی اقید اقد عقود ثنې ته وایي. ثور د هاټ وکړې. فتوضع منه قال عمر وثور القطعه او ثور سته وایي ټوکړو ته وایي. مې تاسو پنې پیژنې ها پیژنې ټول پیژنې کنه پاړې علاقې خلک پنې پیژنې موالې نه پیژنې ساتې نه پیژنې په مواد فاتحان خلاص نشي اوس پیژنې اختلاط راغلی نو خلک پیژنې شاپور شیخ نه پیژنې الله دې طالبان ته مشکات وي ته یو کتاب وره دې کتاب کو ته چې شه دې ته پوی نه جوړي مونږ په یو کوستان کې بار هم دې ته څوامو کې شه ته ته پنه څوامو چاویا او په قدیم اصطلاح کې پنیر ځکه ابن ابي شیبه غالبا د مجاهد قول نقل کړی دی خراسان چې تفص مجاهد و شاګار شاګتې درهم واخله ایتنی پنیر ما د پنیر راوړه ایتنی پنیر او عربي کې عجمي استعمالول لپاره دا غوړي د ابن ابي شیبه کې راغلی سوي خو پیجنې کنا ستوان قربش به ورته ودی به به ټکولې مې ده به به به پاره کې کوم دې کله وړي کله پاره کې پي کله پاره کې وو چې به غړو هغه استعمال ولا ها دا د علاقې خپله طریقه ده، څوک وایي وراره، څوک وایي خوریه، څوک وایي تره، څوک وایي ماما. پوهېږئ تاسو دا تعبیرات دي، شفقتي، ترحمي، خپل خوری وراره نه وو، که خپل وی نو یو به وی دواړه نه جمع کېدل. وایه. وبه قال حدثنا ابن ابي داود وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني مونږ ځان غوړو په تېل باندې وقد سخنا بالنار هغه خو ګرم شي په اور باندې ځکه تېل وا مخکې خلکو په اور باندې سل اوس هغه بغانو بچي کنه ماشين نم راوځي دی هغه وخت به په اور باندې سسولول وانا توذو بالماء منګه او د خو په مو باندې هغه ګرم شي په اور باندې اوس دې علت ته ابو هريره ونه کتل فقال يا ابن اخي اذا سمعت الحديث من رسول الله اسلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تذل له الامثال دا غي د پاره مثالونه بیانوا او منه ابن عباس متصونه ابن عباس حسن شک شرته خود رسول الله اسلام د رښتي احترام او کوم دا قسم خبرې دي چې فقهاء وايي ابوهريره معروف بالفقه نه وو. فقهاء څنګه وي ابوهريره د سنه وایي چې فقيه نه وو. معروف بالفقه څنګه نه وو همت من حديث چې به وریدا لبیک او ایمان مخکې به نه قتل متن حدیث وارد ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک چې د مخې ته راغی دا نعلین زما د لاس څخه واخله کلمه ویوا بشارت د جنت ورکوه د بده قسمت مخې ده عمر راغی رضی الله تعالی عنہ د بشارت ورکوه هغه په سنې کې سوک ورکوي ځا واپس شه وخرجت لي فيه سفري وطن ته جوړ شم ته د بقا ځان می جړا ته جوړ کو رسول الله اسلام تمی چیرې زه خو ته دی ما بشارت عمر خود نتیجه سوک شک عمر چې پسراغه یا رسول الله تاسو ته ویری او او د سمکو به د آخرت توکل کوي اعتماد په تقدیر کوي هره ورځ یې ډانګې په لاس باندې خلکو څنختې او ابوهره خو جګړه نه کوله شیخ الحدیث و خدای نظریه وه وایا دا چې بي تبع وي دا وایا بس کما سیش تاسم گرمی کی گی اللہ رحمت ټول مسلمانان ټول ملګری